دا داسې یو عظیمه واقعه ده چې د هغې هر یوه مرحله تاسو ویلو دا مختلفې مرحلې وي هر یو مرحله کې د الله د قدرتونو لوی لوی نشانې وي د الله د قدرتونو لوی لوی نشانې وي نن بیان دا دی چې نشانې ښکاره کېدل او نښې ښکاره کېدل په دې بدعملو باندې څه اثر نه کوي مړه د یوسف علیه صلات وسلام د واقع کې چې کم واقع کې کم دلایل دي د الله د قدرتونو دا خو معمولی دي په دې اسمانونو کې د الله د قدرتونو څونه نشانې دي په دې غرونو کې څونه نشانې دي په دې دستو کې په دشتو کې څونه نشانې دي دا غافل خلک په دې نشانو باندې ګرځي او نه خبرې مسلمانان تاسو وګورئ دا وچ غرونه دي وچ غرونه او چې الله تعالی پې بارانونه وکړو او داسې دغه دی دا خوړونه روان شو تا به وې د اشنغر دغه دی نیرونه دي د الله د قدرتونو نښې او نشانې وې که نه په کار دا وه چې ټول عمر دا خلک الله ته په سجده پرېوته وي لیکن دا خلک دا و یوسم داسې و دا خلک به لاړل ډمان به هلته بوتله جوارې به هلته کولې نور لوپرې به یې کولې نو دا داسې دي چې دا د الله د قدرتونو لږې نشانې خو نه دي خو چې دوی ته غافله دي ړانده دي چې دا ویني نه نو وکأی من آیت او ډېرې نښې نشانې وکأی من آیت او ډېرې دي نښې او نشانې د الله د قدرتونو وهم او دا کافران چې دي عنها د دغه نښو نشانو نه معرضون مخ ګرځوونکي دي غافله دي اول دنیا کې ځنې خلک د الله وجود نه مني چې الله موجود دی او دا هر څه الله پیدا کړي دي خو کم خلک چې د الله وجود مني که نه نو اکثریت دا دی چې هغه مشرکان دي په دنیا کې چې کم خلق الله منی چې خالق السماوات الله دی خالق الارض الله دی نو په دې کې اکثریت بیا د دغه دی ښه د مشرکانو او دا موحدین پکې بیا دغه دی کم دی تاسو به ویلو که نه مکې خلکو نه به چې تاسو تپوس وکړو چې من خلق السماوات والارض دی به وایي الله وی دا شپه چا پیدا کړې ده الله ورځ چا پیدا کړې ده الله تلبیه به شي ویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک رب ستا شریک نشته خو یو پکې داسې وړوکې غوندې شته وما یؤمن اکثرهم او ایمان نه راوړي زیات د دې خلکو وما یؤمن اکثرهم ایمان نه راوړي زیات د دې خلکو بالله په وجود د الله بالله په وجود د الله الا وهم مشرکون مګر په داسې حال کې چې هغه مشرکان دي نو خدای په خیر کې بدعملو چې تاسو دا بدعملی کوئ نو د الله د عذابونو نه یریږئ افا امینو آیا دا خلق په امن کې دي آیا دا خلق بې خطره دي ان تاتیهم د دې خبرې نه چې رابشي دوی ته افا امینو آیا دا خلق په امن کې دي بې خطره دي ان تاتیهم د دې خبرې نه چې رابشي دوی ته غاشیتن یو پټونکې من عذاب الله د عذاب د الله نه چې داسې د الله عذاب به راشي چې زمونږ د علاقه به ټوله رونیسي او پټه به کی لکه د نوح علیه السلام زمانه کې د هود علیه السلام زمانه کې د صالح علیه السلام زمانه کې او تاتیهم الساعت یا براشي دوی ته قیامت بختتا ناڅاپ اچانک وهم لا یشعرون په داسې حال کې چې دوی به خبر نیه بس د سوره یوسف آخري مرحلې دي قل ته ورته ووایه هذه دا مسله د توحید چې ده سبیلی دا زما لاره ده دا د توحید بیان چې زه کومه دقه زما لاره ده بس ادعو الی الله زرا بلم خلق الله ته زما کار دا دی چې د مخلوق جوړ پیدا کم د چا سره د خالق سره ادعو زرا بلم خلق الی الله د الله دین ته خو ګورې زما داسې کار نه دی لکه د رواجیانو د علاقې رواجیان چې رواج کوي ورته وایه لکه دا ولې کوې وایي دا زمونږ پلار نیکه کړي دي نور څه دلیل ورسره نی زه چې هره خبره کوم د الله د طرف نه د قرآن او د حدیث او د هرې ما سره دلیلي خا علا بصیرتن پخکار دلیل ما زو علا بصیرتن پخکار دلیل ما زو انا زو ومن اتبعنی او هغه څوک چې چا زما تابعداري کړې ده دا انا ومن اتبعنی د چا سره لګوي اکثر استادان وی دا د ادعو سره ولګوي ښه ادعو الى الله زرا بلم خلق الله تا انا ز ومن تبانی او څوک چې زما تابعدار دي یو سړی وایي زه د پیغمبر تابعدار یم د هغه دا ذمهواري ده چې دی به دعوت الله کوي ریاض خیال لري اکثر علما دا وایي چا سره لګوي ادعو سره لګوي ځنې خلک وایي که دا د علا بصیرتن سره ولګوې هم صحیح ده علا بصیرتن انا په واضح دلیل باندې یم زه ومن اتبعني او هغه څوک چې چا زما تابعداري کړې ده و سبحان الله پاکی بیانوم د الله وما انا و نیمس من المشرکین د مشرکانو نه کافرو یو اعتراض وکړو چې دا څنګه پیغمبر دی چې د انسان دی او زمونږ په شان خوراک او سکاک کوي او په بازارونو کې ګرځي که دا پیغمبر وي نو په کار و چې ملیکه وي نو الله د هغې جواب کوي یا لکانو خلک د هغې خبرې باندې اعتراض کوي چې هغه د عام عادت نه خلافي کومه خبره چې د عادت موافقي هغې باندې څوک اعتراض نه کوي هسې تاسو چې دا مدام سبق له راځئ نو چې سبق لراشي څوک دنه پوښتنه کوي چې دا ولې رالی عام عادت دی که نه خو که د عادت نه خلاف وکړو نو بیا دنه خلک پوښتنه کوي احمده چې سبق له رانلی تپوس دنه کوم که نه چې ولې رانلی ځکه د عادت نه دغه دی خلاف دی نو دغسې د الله تعالی چې کوم عادت مقرر کړی د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې چې څونه پیغمبران راغلي دي سړي دي نو که نن دغه راغی انسان راغی او سړی راغی نو په دې باندې څه اعتراض کول پکار دي وما ارسلنا من قبلک او موږ نه دي رالیږلې مخکې ستا نه پیغمبران الا رجالا مګر سړي معلومیږي دا خبره چې ګورې ښځې پیغمبرانې نه دي راغلي نه حضرت مریم پیغمبر ده او نه حضرت اسیا بیبي بی پیغمبره ده نوحی الیهم منګه وحی کو هغوی ته من اهل القرا دغه خاوندانو د غټو کلونه الله چې انبیا رالیږلي دي نو د دیهاتو نه نه دي رالیږلي د دې غټو غټو کلونه تاسو ته وایي ښاریې افلم افلم یسیرو آیا دا خلق آیا دا خلق ندی ګرځیدلی فی الارض پزمکه کې په کارو چې دا خلق لک پزمکه کې ګرځیدلی وی او تاریخی معلومات حاصل کړی وی چې دی کافر سره الله سماملی کړی دی فینظرو چې دوی کتلی وی کیف کان عاقبت الذین چې څنګه او اخیری انجام د هغې خلکو من قبلهم چې هغه مخکې د دوی نه دنیا کې به مشکلات هم راځي ستړې به هم راځي الله به د دې ستړو د دې مشکلاتو تاسو ته اجر درکوي ولدار الاخرت او کور د آخرت چې د خیرونو هغه ډېر ښه دی للذین اتقو د هغې خلکو دپاره چې هغه د الله نه یریږي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوئ دا پیغمبران به دا به رالل د الله دین به بیانو بیانو بیانو خلکو ته به بشارتونه ورکول خلکو ته به چې دی نو یرې بیانولې حتی تر دې پورې دا انبیا راتلل راتللو او بیان به کو اذا است اثر رسولو چې ناامیده شو پیغمبرانو پیغمبران د قوم د ایمان د راوړونه هغه نه امیده شو چې وایي خدای دوی په خیر که دا خو هغه نه راوړي ایمان حتی تر دې پورې ازسته اثر رسولو چې نه امیده شو پیغمبران د چا نه نه امیده شو د قوم د ایمان راوړونه وظنو او هغوی ګمان وکړو وظنو او هغوی ګمان وکړو انهم چې یقینا دوی چې دي قد کذبو قد کذبو دا قرآن مجید کې سخت مشکل ځای دی بخاري کې هم دا یو ځل راغلی چې آیا دا کذبو دی او که دا کذبو دی حضرت عشی به دا به کذبو نه وي دا خو مشکل دی نه جوړیږي ظاهري معنی دا ده دا اوس ډېره غلطه ده وظنو او ګمان وکړه پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران قد کذبو دوی ته دروغ ویلی شوي دي پیغمبرانو دا خیال وکړه چې موږ ته دروغ ویلی شوي دي اوس پیغمبرانو ته خبره چا کړې و الله نو پیغمبر داسې ویلی شي چې الله ماته دروغ ویلی دي نشي ویلی نو ما وی ظاهر مشکل دی د دې وجه نه د دې حل څوک راوباسي مونږ خو مولیان داسې دي مولیان داسې دي دا چېرته لیډر رایستی دی خان رایستی دی مطلب که چا رایستی دی اکابر وی مختلف معنی کوي دا کذبونه دی ریاضه د دې لکه څنګه چې معنا دروغ ویلی شوي دي نو د دې معنا یو راځي خولیتو دوی غلط شوي دي مولانا اشرف علي رحمه الله به هم دا معنا کوله پیغمبران به راتله راتله چې پیغمبران چې دی د خلکو د ایمان نه نومید شو وظنو پیغمبرانو ګمان وکړو انهم قد کذبو چې یقینا دوی غلط شوي دي دا پیغمبران چې دي قد کذبو دوی غلط شوي دي هغه په څه شي کې غلط دي هغه په دې کې غلط دی مولانا دغه وی مفتی شفیع سه معرف القرآن کې پیغمبرانو ته الله دا رالیږلي چې په دې خلکو به زه عذاب راولم که ایمان یې رانه وړو خو هغه عذاب واده اجمالي وه وخت پکې معلوم نو دی پیغمبرانو چې ورته د الله دین بیان کو ورته وی ایمان راوړی او که ایمان هم را نه وړه نو وخت ورسره مقرر که مثلا کال په دې کال کې به په تاسو باندې عذاب راشي اوس الله خو کال نو بیان کړی چې هغه کال تیر شو هغه ایمان را نه وړو نو پیغمبرانو ګمان وکړو چې په دا تعین د عذاب کې مونږ غلط شوي یو الله خو کال نو ویلې موږ هسې ګمان وکړو خو په دې ګمان کې دغه شو یاد خیال لري وظنو او د انبیاو ګمان وکړو چې وای انهم دوی چې دي قد کذبو دوی غلط کړی شو په دې تعین د عذاب کې دوی غلط کړی شوي دي بعضې خلک بل شان معنا کوي خو هغه لږ د نحیو نه خلاف دی هغوی داسې کوي چې تر دې پورې چې نه امیده شو پیغمبران وظنو او ګمان وکړه پیغمبرانو وظنو داسې دی او ګمان وکړه د قومونو انهم قد کذبو چې دوی ته دروغ ویلی شوي دي دا ظنو کې او انهم کې ضمیر چاته راجع کې قومونو ته پیغمبران خو راله ورته وایي ګورې د خدای عذاب د باندې راځي ایمان راوړی هغه دوی ایمان رانه وړه هغه عذاب هم لږ رستو شو رستو شو وظنو ګمان وکړه د خلکو انهم قد کذبو چې دوی ته دروغ ویلی شوي دي پیغمبرانو خو وی چې دغسې عذاب به راځي او دا به راځي چرته دی په دقه وخت کې جاءهم نصرنا راغې هغوی ته زمونږ امداد فنجی من نشاء نو نجات ورکړی شو هغه چاته چې زمونږ خوښه وه نو نجات چاته ورکړی شو انبیاو ته او د هغه ملګرو ته ولا يرد باسنا او واپس به نکړی شي عذاب زمونږ عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه لقد کان یقینا دی فی قصصهم په قصې د دغه خلکو کې دغه د حضرت یوسف د هغه د روڼو چې کومې قصې بیانې شوې لقد کان فی قصصهم یقینا دی په قصو د دې د دې خلکو کې عبرت یو لوی عبرت خو د چا د پاره دی لئول الالباب د پاره د خاوندانو ده خالص عقلونو کافرو به اعتراض کو قرآن د الله کتاب نه دا پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی و یو دو پیغم قرآن داسې معمولی کتاب نه دی چې زه او تی جوړ کو د الله نه بغیر بل څوک دا دغه کولی نشي جوړولی نشي ما کان حدیثا نه دی دا قرآن یو خبره ما کان حدیثا نه دی دا قرآن مجید یو خبره یفترا چې دا د ځانه وویل شي ولیکن تصدیق الذي لیکن دا قرآن تصدیق دی د هغه کتابونو بین یدیه چې هغه مخکې دي د دی نه دا قرآن د انجیل هم تصدیق کوي د تورات هم تصدیق کوي یو وتفصیل کل شیء او دا قرآن تفصیل دی د هر یو شي الکه چې په دین کې کوم خبرو ته ضرورت دی دغه خبرو دا تفصیل دی وهدن او دا قرآن رهنمایي کوونکی دی لاره ښودونکی دی هلکه که د دین په لاره ځې نو لار به درته څوک ښیي قرآن مجید به ښیي ورحمتا او دا قرآن مجید رحمت هم دی خو هلکه رحمت هر چاله نه دی ښه رحمت هغه چاله دی چې چا په ایمان راوړو لقوم یؤمنون دپاره د هغه قوم چې هغوی په ایمان راوړي بس دا صورت یوسف و خیر سره خلاص شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و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 الله پاک ختم کړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي د الله د عظیم کتاب سره الله د دوی محبت پیدا کړي زمونږ د ملګرو څه مشکلات دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي مالي مشکلات دي ورته دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه مالي مشکلات د دوی په خوشحالو کامیابي نصیب وګړي بدل کړي وصلی الله